فإن مت فانعيني که زه مړ شوم بيان که زما بما هغه څه انا اهله چې زه يې مناسب يم د دور جاهليت قضا چې څوک به وفات شو دا دروغ او رښتيا او دا حالات به يې ورله بيانول وشقي علي الجيبه وشله په ما باندې ګريوان ای لورې د معبد د وريرې وريرې ته خطاب کوي ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غناي ومشهدي هم ارادې ته وايي عزم او قصد ته وايي هم غم ته هم وايي خو زيات مستعمليږي په اراده کې ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه يو دی مخفف هم مخاطب چې همه منشي او همه منشي بیا ارادې او قصد ته وایي. له همم لا منتهی لکبارها هغه ماننده ولا تجعلیني مه ګرځوه ما کامرئ په شان تا د یو شخص لیس همه چې نه ده اراده د ده کهمي په شان ته د ارادې زما، نه دی عزم او نیت د ده په شان د عزم او نیت زما. ذلولین به اجماع رجال ملحدی بطیع سست عن الجلا د غټو کارونو نه چې اهم اهم کارونه وي د هغې نه سست سريع الی الخنا ژر ته کنځلو ته د کنځلو ټاکو دی ژر ته کنځلو ته د کنځلو ټاکو دی ذلولین شړلی شوی دی باجماع الرجال په سکونو د سړي د خلکو په سکونو د خلکو شړلی شوی دی باجماع الرجال په سکونو د خلکو اجماع جمع د جمع ده جمع سوک ته وایي په سکونو د خلکو. ملحدی دفع کړی شوی دی د زید د عزت نه ملحدی دکه وله ورکړی شوی ده د عزت د مقامات نه دفع کړی شوی دی شړلی شوی دی د عزت د مقامات نه سست دی د لوی موږ غټو کارونو نه ځلف دی کنځلو ته ذلولین کمزوری کړی شوی دی دا کمزوري معنی غوره ده، کمزوری کړی شوی دی، بې اجماع الرجال یې په سکونو د خلکو یو بل یې په سکونو وایي، ملحدي دپه کړی شوی، شړلی شوی دی د مقام د عزت نه، فلو کنت وغلا فی الرجال لضرنی عداوة ذی الاصحاب. والمتوحدی وغل دې ته وایي چې د عزت سړی نه وي، د عزت سړی او د لوړ مقام سړی نه وي هغې ته وغل وایي پوه شوپه د لوړ مقام سړی نه وي فلو کنت وغلا که چېرې زه وای کمزوری سړی فی الرجال په خلکو کې که زه وای کمزوری او بېکاره کمزوری او بېکاره. او کوم قومي خلک يي د دې دواړو عداوت به ماته ضرر رسولی وای خو زه د مکارم او د عزت سړی يم نه راباندې قومي سړی جرئت کولی شي او نه راباندې بې قومه يوازې سړی جرئت کولی شي اوس پوه شو پې ها ولكن نفعني رجالا جراءتي عليهم واقدامي وصدقي ومحتدي ولکن نفع عنی لیکن شړلی دی زما نه ولکن نفع عنی لیکن شړلی دی زما نه الرجال سړي شړلي دي زما نه سړي جراءت زما بادري علیهم په دې خلکو په دې خلکو زړور یم او جرأتمن او بادر یم که څوک مې مخې له ویشي راتللی و اقدامي او زما اقدام په خلکو زه په خلکو اقدام کوم ورمې نه کېږم پې وا صدقي او صدق زما چې په هر کار کې صادق یم و محتدي او اصالت زما اصالت زما چې اصل مې اوچت دی قومیت او اصل مې اوچت دی لیکن شړلي دي قسم مې دې په بقا ستا ما امرې نه دی امر زما عليا په ما باندې بغمة څه مشکل زما کار په ما باندې څه مشکل نه دی لعمرک قسم مې دې په بقا ستا ما امرې نه دی امر زما عليا په ما باندې بغمة څه مشکل څه پټ نه دی نهاري د ورځې ولا ليلي او د شپې عليا بې سرمدي ټول عمر عليا بې سرمدي ټول عمر لعمرک قسم مې دي په بقا ستا نه دی کار زما په کاما باندې بغمة څه معما څه پټ پټ نه دی د ورځې او نه د شپې بې سرمدي ټول عمر ټول عمر راباندې کار داسې پټ نه دی خپل کار کولی شم و یوم حبست النفس عند عراکها حفاظا علی عوراته و التهدد ښا عراق په عربۍ کې جمع ازدحام او ټېل ناټېل ته وایي عراق عراق په عربۍ کې ممارست ته هم وایي الفت ته الفت ته په جنګونو کې زما الفت دی او په جنګونو کې مې ممارست دی، نو ما ته که څوک دمکي راکوي، زه د دمکۍ نه ځان نه ایرېږم. و یوم، ډېرې د هغه ورځو نه، حبست النفس، چې ما بند کړی دی نفس، عند عراکها، په وخت د ازدحام او د ګڼه کې، په وخت د ازدحام او د ګڼې کې. چې ګڼ خلک راغلي او جګړه جوړه ده سخته، په دقه وخت کې مې خپل نفس بند کړی دی په میدان کې، تښتېدلی نه یم، نفس مې بند کړی په میدان کې، تښتېدلی نه یم، حفاظاً علی عوراته، د وجه د ساتلو نه په خپل عزتونو، د وجه د ساتلو د عزتونو نه خپل عزتونه ساتمه. چې اېرېږې نوجوان په دغه ځای کې اره ده د هلاکت نه اېرېږې نوجوان په دغه ځای کې اره ده د هلاکت نه نوجوان د هلاکت نه اېرېږي په دغه ځای کې خو ما په دغه ځای کې ځان بند کړی دی متى تعترق فيه الفرائس ترعدي ښه اعتراق فرائض جمع د فریصتون ده دې ځای کې دا غوښه کړي فکر یې کړی غیر اختیاري دلته دا ځای سیو راپېږي که نه سیو خوځېږي څه فکر هم دی دغه ته اعتراق وایي دا غوښه ده پر دغه ته فریصه وایي فریصه او رعد د زړه یری ته وایي د زړه یری علا موتن ځان مې بند کړی په یو ځای یخشل پتا عنده الردا خو دا د دقه ځای کې مې ځان ټینګ کړی دی ارى الموت أعدادا نفوسي ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي أرى اليوم أرى الموت زه انم مرګ أعدادا نفوسي پشمار د نفسونو سمانا چې څومره نفسونه دي اکو نه مرګونه دي څومره نفسونه دي هغه مې مرګونه دي ارى الموت او د جنګ نه نه وېرېږم چې هلکه مړ به شم نو که نن مړ نه شم سبا مرم که نه نو سبا خو څه لرې نه دی ما اقرب اليوم من غدي تعجب دی اوهو څومره لرې څومره نږدې ده نن ورځ د سبا نه اوهو څومره نږدې ده نن ورځ د سبا نه بلکې نه ده نږدې نه ده نږدې که نن یې سبا له مرګه و اسپره مذبوحین نظرت حواره علی النار واستودعته واستودعته کپا مجمدی لاندې خو د تپنور اشعارو کې وسواز دی خو دې شعر کې دغه دی استر هغه غشي ته وایي چې پورې پوخ کې او زیړ شي عربو به غشي پور باندې دا د اوسپنې غشی به پور کې کېښودو پور کې به سي وسو زړ بشو نو بیا بیا د څه کول چې جواری به په دې کوله نو جواری طریقه دا و چې اوخه به یا لس ځای کړه یا به اوخه ډېر ځای کړه په شریکه به څو کسان واغسته لس ځای یا ډېر ځای به کړه او بیا به دا اوخه چې لس ځای یا ډېر ځای کړه نو جو دسې غشی او په دې غشو باندې حصې لیکل شوې، په چا یو حصه او په چا دوه او په چا درې په چا څلور په چا پنځه په چا شپږ په چا اووه اووه پورې لیکلې وې هغه خو یې نه وې لیکلې او په چا یې نه وې لیکلې نو دې سړی چې څه جاولې وجغنې نو دا به یې تیلې توار ته وبه لړل نو د هغه په لاس به د خلکو په نامه راغسته نو د چا به داسې غشه راوخوته چې یوه حصه به هم پکې نه وه ایسته به لاړ غریب به کېناست تاوان به یې وشو نور څه نه نو چا به داسې غشی راوښودل چې لس چې اووه حصې به پرې لیکل شوې وې د پوره غوښه به یې روانه کړه دغه جواري وه نو دا د هغه کسانو کار و چې هغه لوپران وو وایي ما دا د لوپرۍ کار هم کړی دی ښه نو اسپر اسپرو اسپار په عربۍ کې زړوالي ته وایي او مذبوح په عربۍ کې پوخوالي ته وایي حوار په عربۍ کې هغه رنګ او تغیر ته وایي او دا به د چا په لاس کې خودل د هغه چا په لاس کې چې هغه سخت بخیل او جاول وجغنې غونته سړی وخه و اسپرا مذبوحل ډېر دغه غشونه چې پاخه شوي وو ډېر دغه غشونه چې پاخه شوي وو پور نظر تو ما قتل کړی دی حواره هغه رنګ ته هغه تغیر ته ما انتظار کړی دی حواره تغیر د هغه ته انتظار مې کړی دی حواره تغیر د هغه ته دارنګ حوار په معنا د اور دی هغه اور چې غشي پکې پخېږي نو ستاسو دی حشې په معنا د اور لیکلی دی و اسپره مذبوحین ډېر دغه غشو نه چې پخ کړي شوي وو نظر تو حواره ما انتظار کړی دی ور دغه ته یو او په معنا د پوخوالي هم راځي پوخوالي نو پوخوالي هم راځي ښه نظر تو والحوار بالکسر الجواب نه سکي نو جواب خو قطع ته وایي غوڅولو ته وایي تېروالي ته هم وایي او غوڅولو ته هم وایي ښه کلکوالي ته هم وایي دلته کلک شي و اسپرا مذبوحین ډېر دغه زېړو غشونه چې پخ شوي په اور نظر تو ما کږ نظر انتظار کړی حواره مضبوطوالي د هغه ته علی النار په اور باندې واستودعته کپه موږ مې دې ایښودلو موږ دا امانت په لاس د بخیل سړي کې په لاس د بخیل سړي کې ایښودلو موږ دا امانت په لاس د بخیل سړي کې ښه ډېر دغه زېړو غشو پخونه چې ما کتلې مضبوط والی د هغه ته نظرتو حواره علی النار پور ایښود مو دغه په لاس د بخیل سړي او کلک سړي کې مقصد دا چې دا جواري مم کړی او پري مم کړی لاندې اشعار ته اوس ګوره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي زر دی چې ښکاره به کړي تا ته ورځې هغه څه چې ته ترې ناخبره یې ورځې به تا ته ښکاره کړي هغه څه چې ته ترې ناخبره یې ویاتیک بالاخبار من لم تزودي راتله به وکړي تا ته په اخبارو باندې هغه څه چې تا وله توښنده تیاره کړې من هغه اخبار لم تزودي تا وله توښنده تیاره کړې نو د ایامو نه مراد دا د قیامت ایام دي چې د قیامت ایام را روان دي ته به ته نا- ته به ته جاهل یې او ټول اعمال به د میدان ته ښکاره شي او داسې اخبار به د ته راشي چې تا به له توښنې تیاره کړي او دویمه معنی دا ده چې وروستو حالات مو راځي چې وخت په وخت به خلک ترقي وکړي نو د دنیا په ګوډ کې چې څه شوي سار دا به به اخبار راوړي راتله به کی تاته په اخبارو باندې دا زمانه دا ایام هغه اخبار لم تبع له چې تا به ول څه تیاری نه کړی تا به ول څه اغستی نه لم تبع له تا به ول تیاری نه کړی تا به ول څه اغستی نه بتاتن ناڅاپه براشي ناڅاپه براشي بتاتن ناڅاپه ولم تضرب له وقت موعده تا به لا نه مقرر کړی یو خاص وخت نورستانه ورشه هغه چړي ووه تا به لا نه تیار کړ لونګله د کېله دا د باندې وي تا به لا نه تیار کړی وخت موعد خاص وخت خاص وخت به دې ولا نه تیار کړی الى هنا في النسخ المعتبره وشروح معتمده وفي نسخه بل نسخه کې اوس دا شارم شته